ګران دوستانو سلامونه او احترامونه ښه راغلاست د سپینو خبرو پروګرام ته دوستان عزیز عرض سلام و احترام بسم الله الرحمن الرحیم طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخن اوریان با شما هستیم دوستان عزیز بسم الله الرحمن الرحیم بالای اوضاع جدی افغانستان صحبت داریم آقای جان متیس وزیر دفاع ایالات متحده امریکا با یک سفر قبلا اعلان ناشده به افغانستان سفر کردند و این بار دامن صلح را هموار داشتن و شما میدانین دوستان عزیز که رئیس جمهور ایالات متحده آقای دانالد ترامپ راهبرد جدید از اونا برای آسیای جنوبی خصوصا افغانستان جنگ بود فشارهای نظامی بود و مکرر بالای مسئله افشاری داشتن واقع اشرف غنی هم به مو پالیسی بیشتر چنگ میزد طالبان از بین میبرن و حراس افغانان و داعش مغلوب می شو یارفا زبان از اونا شنیده می شد و چند قبل معاون رئیس جمهور ایالات متحده به افغانستان سفر کردند و در اونجا پیروزی نظامی را در افغانستان علیه طالبان و گروه حراس افغان به حساب بگویم او را اعلان داشت که موفق خواهد شدن و اونا را از بین میبرند مګر آهسته آهسته ګرایش ایالات متحده امریکا به صلح و با پالیسی پیس و صلح گرایش دارند و این مسئله از یک ماهی یا کمتر بیشتر سر زبان افتاده که صلح بهتر از گفت و شنود و تایتی نظر را ترجیح میتیم نسبت به جنگ و فیر تفنگ بمنوال آقای جان متیس تا اینا گفتن در یک اعلامی مطبوعاتی بوده البته که با بعضی شاخه های طالبان هم تاعتی نظر صورت گرفته و گفتن شنود جریان داره و از طریق صلح و پیس میشه موضوع افغانستان معضله را به پایان برسانند که البته هم این نوید هم هست و یک اشارات هم در گفتار میتونه باشه که شاید ایالات متحده امریکا به سطوح آمده از جنگ مستمر چندین ساله و طولانی ترین جنگ در افغانستان و شاید به این نتیجه رسیدن که جنگ بی حاصل هست و آیستا آیستا طالبان بشری مناطق افغانستان از دست حکومت پوشالی و مزدور بیرون می سازه و خصوصا ولایت فرا مسئله اناردره و بالا بلوک که دمی چند روز اخیر صورت گرفت و خبر از طلوع هم شنیده شد که ارقامی را که وزارت دفاع بیرون آورد که تعداد نمیدانم چند نفر محدودی در اونجا کشته و زخمی به گذاشته تعداد از او به ده ها نفر میرسه و کماندوها و قوای ضربی اردوی افغانستان که البته یکی گفت که یک یه از افسرایی که توسط طالبا کشته شده و مرده های از او با خود نقل دادن اجساد از اونا را بعضی ها را شاید زنده هم با خود بردن و بسیاری تجهیزات نظامی و مهمات نظامی حکومت مزدور افغانستان با خود بردن یعنی معلوم میشه دوستان عزیز که در جبهات جنگی حکومت افغانستان بسیار ناتوان است عقیب از او که البته با از اونا در بگرام و دیگر بیسای نظامی قرار دارن اونا هم تماشا میدارن میبینن که حکومت افغانستان ناکام است در این راستا به حال دوستان عزیز چند خبر خبر مهم بود و همچنان جاگوزین آقای عطای نور خود جمعیت اسلامی معرفی داشتند سه چهار چهره را و اونا را می گمارن به سفارش آقای عطای نور و همچنان آقای انجینیر صاحب داود که توسط حکومت افغانستان آقای اشرف غنی گماشته شده بودن او دیگه والی نیست خود جمعیتی ها خود آقای عطای نور میخواه جانشین خود خود انتخاب بداره دیگه در اونجا مقرری از طرف آقای اشرف غنی نخواهد بود و حکومت مرکزی در اونجا راه نداره صرف یک تاجگذاری توسط جمعیت و خود آقای عطای نور صورت خواهد گرفت و در معنا آقای عطای نور باز هم والی خواهد بود صرف یک شخص دیگه را سمبولیک باعث والی خواهد گماشتن چند خبر مهم همی بود از اما مهم دوستان عزیز چون مسئله پیس و صلح سر زبانه افتاده و جناح طالبان باید به میزای مذاکره که شنیده شوند بیشتر شنیدیم در مطبوعات مگر از جناح طالبان از او طرف کسی نفهمید که اونا چی نظری دارن آیا واقعا و پیس و صلح گرایش دارن آیا میخواین که صلح بدارن نمیدانم نظری از اونا چی خواهد بود امروز آقای مجاهد صاحب از یکی از محلات افغانستان با ما روی لاین تلفن خواهند بودن و هستند تشریف آوردن میخوایم با اونا سر صحبت باز بداریم عالمی از پرسش ها موجود است دوستان عزیز شما هم میتونین زاقای زبیولای مجاهد نماینده یا سخنگوی طالبان که یکی از اونا آقای قاری یوسف هستن و بیشتر آقای زبیولای مجاهد در مطبوعات ظاهر میشن و صحبت میدارن خصوصا تلویزیون پیام افغان بیشتر با اونا مصاحبات داشتیم این بار چون موقعی بسیار یعنی مهم هست اخبار صلح بیشتر به مطبوعات میبره وعلیکم سلام تاسو ټول جوړ روغ صحتمن وعلیکم سلام مجاهد صاحب ډیر مننه خوشاله یم چې لرم دې او غواړو په ډیرو مسایلو سره وغږیږو هغه چې نن خبر شو یو ناڅاپه چې د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته راغلی جان متیس ویل طالبانو سره هم لږ لږ کتلي دي او همداشان دلته والته غونډې کیږي د صلح په ارتباط او صلح هم د خدای هم خوښه ده او د خلکو هم خوښه ده او اسلام هم وایي او انسان هم په عامه توګه په دغه ارتباط چې د مرکز د خبرو ده چې واقعا تاسو له امریکایانو سره چې غواړي له مغو سره وغږیږي جان متیس ویلي چې ځینو شاخو سره موږ غږیدلی یو خبرې کړي دي په دغه ارتباط له دې نه راځه شروع کو بیا به سره ورو ورو ځو همداسې الحمد لله وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بیا هم احترامات وړاندې کوم بلې د سولې خبره او د سولې اوازې له هرې خوا ډېرې دي او موږ هم د سولې لپاره موږ ټول ولس او موږ تږي یو هغه ملت ټول غلام بلل کیږي هغه ملت د ځوان نه مرګ سره او د افغانانو په تاریخ کې د زموږ تیر سوي د موږ ملت د چا تر زغ لاندې ځوان کړی وي او د غلامي سوي وي او بیا موږ خوشاله په دې اوسې زموږ ملک آباد سي جوړ سي او موږ ژوندي اوسو دا څه نه ده اصل او اساس د سولې او بنیاد د واقعي سولې هغه ازادي ده او استقلال ده. زموږ هلې ځلې مخکې له دې چې سوله او اعاده شي ملک ته هغه هلې ځلې د استقلال د ګټلو لپاره دي او تاسې پوهېږئ ټول انسانان چې شعور لري او عقل لري او ځان نه غولوي هغه په دې باندې پوهېږي چې نن افغانستان د اشغال لاندې ده، د امریکایي کاړاک لاندې ده او امریکایانو نظامي ځواکونه زموږ په ملک باندې قابض شوي دي، زموږ هوا او مځکه، زموږ اختیارات، زموږ اراده هر څه یې سلب کړي دي. دوی د طیارو په زور، د خپلو پوځیانو په زور، د ټکنالوژۍ په زور او د بمباردونو او د وژنو په زور باندې هڅه کوي زموږ هر څه واخلي، وتروري. دې ملک کې که امن راځي هغه هم مخه یې نیول شوې ده او دې ملک کې که پرمختګ په واقعي معنا راځي د هغو مخه هم نیول شوې ده او زموږ د هېوادوالو فکري انحراف ته هم زمینه مساعده شوې ده. ورسره په څنګ کې زموږ د هر نوع عمراني چارو مخه نیول شوې، جنګ دوام لري، دا یو تپل شوی حالت ده، نو بنیادي او اساسي غوښتنه د سلیم عقل دا ده چې موږ ملک ته باید مخکې له دې چې سوله او ابادي باندې خبرې کوو، استقلال اعاده کړو. کله چې زموږ ملک ازاد شي، زموږ ملک زموږ په اختیار کې شي، زموږ هوا او فضا زموږ په واک کې شي، زموږ اقتصاد، زموږ وروستي عمراني چارې هغه په خپله سمېږي، ځکه انسانان الله تعالی جل جلاله بې طبعه داسې پیدا کړي چې کله دوی ارام ساه واخلي، کله سکون وګوري، نو خامخا ځان ته به دی اوس یې دا جای جوړوي، خامخا به د خپل نس د کېدو لپاره یوه لاره چاره سنجوي او د خپل سرپناه لپاره به یو جای او کوړله ځان ته جوړوي، دا د هر انسان فطري غوښتنه ده، دا وروسته له دې کېږي چې یو انسان ارام ته پرېښودل شي، استقلال او اعاده شي او زموږ ملک د موږ په واک کې شي. د اوس لپاره د سولې په وړاندې د ټولو نه لوی خنډ هغه بهرنی موجودیت ده، د امریکایانو حضور ده، د امریکایانو د نظامیانو شتون ده او هغوی د افغانستان په مختلفو سیمو کې اډې لري، بمبارتونه کوي، خلک شهیدانوي، خلک وژني، د شپې چاپې وهي او زموږ ماشومان کوي او دارنګې زموږ تورسرې شهیدانې بې عزته کوي. دغه ټول هغه څه دي چې د دې باعث شوي چې افغانانو یو ملي قیام کړی، په جهاد یې لاس پورې کړی، هم د الله جل جلاله له خوا نه څه باندې فرض شوي دي چې خپل ازادی او د استقلال د ګټلو لپاره جهاد وکړي فرد فرد افغان باندې فرض ده او هم عقل سلیم عقل دا تقاضا کوي چې خپل ازادي ګټلو لپاره باید مبارزه وشي لکه څنګه موږ نیکونو کړې لکه څنګه چې اجداد استقلال حاصل کړی ده او هم فعلي ظروف د جامعې او یا یو اوس دنیا تجربې ده چې کوم ملت چې مبارزه نه کړي هغه محکوم سوي دي هغوی تاریخ له لاسه ورکړی هغوی ژوند له لاسه ورکړی په واقعي مانا هغوی خپل فرهنګ له لاسه ورکړی او خپل دین له لاسه ورکړی او خپل هر څه له لاسه ورکړي دي صرف نفس یې ډکړی درسته ده استاد صرف مفشن وطني یې جوړې کړي مفشن کالي په هغه وخت کې ولې د ازاد انسانانو په صفت باندې ژوند له لاسه ورکړی دا ټول شیان دا ایجابوي چې موږ باید په واقعي معنی باندې د سولې پرمختګ لپاره لار هواره کو هغه بهرنۍ موجودیت ته څو پرې چې ژوند کوي هیوادونه په افغانستان کې وي څو پرې چې امریکایان د تقابض وي موږ د سولې مخ نه سوي دی بنا ان ټول ملت باندې واجب ده په ټول ملت باندې فرض ده چې باید د قیام کې د جهاد تر شا ودرېږي او نور هم خطینګ کې چې بهرني ځواکونه افغانستان ایستلو ته اړ شي او تاریخ د افغانستان هم ښودلې ده چې په اسارت نه کیږي له انګلیسه نیولې همداسې ضبط شي په تاریخ په لمنو کې هر وخت افغان خارجیان له منځه وړي دي او روسانو همدغه شورویان هم په مځکه ووهل دا مشهوده ده د ایتا دایه چې تاسو مهرباني وکړه د زه منم مګر راغلو د عقل له نګاه نه او دغه خپله دنیا اوس تغیر کړی ده تاسو په جنگ اتکا کوي مګر قرباني مو ورکوو موږ خلک د افغانستان مګر له پاسه دوی انرژي لري دوی تکنالوژي لري او دوی اهداف لري په افغانستان کې هلته ذخایر لیدلي دي او ستراتیژیکي نقطه ده متاسفانه هغه ګیدړې ته یې ویلي و چې تا دښمن څوک دی وایي ما پستوکی ده نو افغانستان هم هم دغه خپل جغرافیا ډیره بده جغرافیا ده وی غواړي چې عمل ته ووسی د هغه لپاره دغه خپل ټکر د اهداف او یا فرزن هغه علایق دا باعث دي کیږي چې هغوی په افغانستان باندې لمنه واچي دلته که داسې یو تدبیر ورته نه وي او صرف په دا جنګ باندې اتکا کول ډیره بربادي لري جنګ او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې په تدبیر ډیره اتکا شوې ده درسته په ایمان او په غیرت او په شهامت او په دې باندې باید دغه مرکز دی افکار دی مسلمان ولاړی مګر په د فعلی شرایطو کې یو نحوه د جهاد دا ده چې سړی له عقل هم ډیر کار واخلي عاقلانه جهاد وکړي دلته د تاسو له نظره امریکا سره که د یو تفاهم ته ورسیږي خصوصا چې هغوی طرف دي له د موږ له هغه سره ازادۍ سره کومې لارې به مثبتې وي چې سړی یو د صلحې او پلان ولري هغه یې تاسې له نظره د جنګ نه ووځه هغه امریکا وتلې ده اوس جان متیس ویلې چې موږ زیاتي جنګ باندې اتکا نه کوو د صلحې لاره ډېره ښه ده چې همواره سي طالب سره وغږېږي ورو ورو هغه راوړاندې کېږي صلحې ته لا خپل خره نه راکته سوي دي ای تاسو به هغه سوي صاحب دا پلان د صلح لپاره چې څه وشي هغه موافقه کیږي چې هم امریکایان نارامه نشي دلته ګټې لموږ سره یو ځای خوندي پاتې شي او یو صلح هم راشي او دوی هم له افغانستان نه وځي هغه به څه وي مجاهد صاحب بله تاسو هم مهرباني وکړه ولې په یو شي ته موږ دقیق شو د سولې او د امن په اړه دلته دوه مهم ټکي شته یو دا چې موږ مخکې امریکایان ته یادونه کړې چې چیرې امریکایان د افغانستان له جغرافیې نه د افغانانو نه د خپل امنیت په اړه تشویش ولري یا لکه څنګه چې راکې د تروریزم مسله ورته مهمه وي او د خپل هیوادوالو یا د نور هغه هیوادونو سره سره په ایمان کې دي دغه د امن په وجه تشویش ولري او د افغانستان له خاورې نه ولري او د افغانستان د جغرافیې نه ولري دا ټول هغه څه چې موږ د مخکې جنگ هم دوی ته ویلي دي جنگ نو شروع چې موږ دوی ته وړاندیز کړو او اوس هم آماده یو او چې دوی سره خبرې پرې وکړو، دوی تشویشونه رفع کړو او د دې په اړه کې باید ملي تړونونه رامنځته شي، د افغانستان له خاورې نه چا ته ضرر نه رسېږي، چا ته زیان نه رسېږي، دغه تشویش چې کوم اعلان شوی یا کار ترې اخیستل کېږي، دا بې اساسه ده. او دویمه نقطه یا دویم ټکی ډېر مهم هغه دا ده چې که چیری امریکایان وغواړی چی د افغانستان سرمایه غلا کړي د افغانستان د جغرافیه نه د خپل یو مرکز په حیث استفاده وکړي د سیمې د فار لپاره او دلته نظامی اډې ولري او باید ومنل شي په دې سیمه کې دا بیا هغه څه دي چې موږ دې ته اړ کوي چې باید مقابله وکړو مقاومت وکړو د سولې د امن او د خبرو په باره کې دا اوس اوس توپ د امریکایانو په میدان کې پروت موږ تاسو به یاد دي څو ورځې وړاندې اعلامیه خپره کړه چې د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز یو اشاره ورکړه چې دوی غواړي طالبانو سره خبرې وکړي د اسلامي امارت سره موږ هم جواب کې ورته تشریح کړ چې موږ هم د دې هرکلی کوو د دې اقدام چې امریکایان رښتیا هم د مناظرې حل غواړي او د جنګ پای ته رسېدلو ته لیواله وي نو بیا موږ د خبره منو چې هر خبره باید چې په وسله او ټوپک او په ګزار باندې حل کیږي او په منطق باندې مخکې حل شي دا لا ښه ده او موږ امریکایانو ته فرصت هم ورکړی هغو ته ماګاهي هم ورکړې بېلابېلې اعلامیې مې خپرې کړي څه موده وړاندې د امریکې خلکو ته هم موږ یو لیک ولېږه چې که چیرې سیاسیون د اقتدار په حالت کې وضعیت نشي درکولای او د تبارکۍ نشي درکولای د خپل ملک او د افغانستان د خلکو ګټې نشي سنجولای او د دې جنګ عواقب نه سنجول چې د اقتدار په نشه کې دي ګوندې خلک یې ګوندې ملت یې ګوندې د پارلمان غړي یې هلته ساړه دماغ ولا خلک دي چې د مسلې عمق درک کړي د جنګ وګړو ته توجه وکړي او د جنګ د دوی لپاره ټول زیات زیان ده دې ته دوام ورنکړي موږ هغوی ته یو لیک ولېږه هغه لیک کې موږ ټول شیان ورته تشریح کړي وو په ډېر مفصل شکل باندې موږ دوی ته واستاوه دوی ته وخت رسېده ټول نړۍ ته وغږېده نو اوس اختیار او واک د خبرو د منلو یا د مذاکراتو له لارې د ستونزو د حل هغه امریکایانو ته راجع شوی دی او توپ د هغو په میدان کې پروت دی اوس که دوی غواړي دا مسله چې په جنګ باندې یې ټینګار کوي د خبرو د لارې نه یې حل کړي اسلامي امارت د افغانانو په نمایندګي او د افغانستان ملت د مظلوم ملت په استازیتوب باندې دې ته حاضر دی چې هم امریکایانو سره خبرې وکړي او هم دا د منازعې لپاره د حل ټکي پیدا کړي خو په دې کې شرط دا دی چې مخامخ د امریکایانو سره خبرې وشي او امریکایان هغه څوک دي چې موږ سره په جنګ کې ښکېل دي دوی موږ اعدام کړي دوی زموږ په ملک باندې یرغل کړی وسله د دوی په لاس کې ده توپ د دوی په لاس کې ده او د اشغال تولید دوی کوي او ټول ابزار دوی ته ورکړي چې د جنګ باید کې دي هغه ټول دوی کوي نو دوی اصلي زموږ طرف دي، زموږ په جنګ د ډېر حق ده، نو دوی باید موږ سره په دې کې خبره وکړي او خپله ستونزه د خبرو له لارې موږ سره حل کړي. موږ خپل هم اخلاص کړی هم لا هم کوشش کوو، کوم جهتونه چې مؤثر دي، کوم په دې ټکي باندې چې کوم لارې چارې د دې منتج کېږي چې دې ټکي ته موږ ورسوي چې امریکایان اړ شي چې خبرو خبرو له لارې مسله حل کړي، هغو ټول نه موږ استفاده کوو. د تاسې د خبرو په تایید موږ د تعقل لار هم خلاصه کړې ده. دا د اسلامي امارت سیاسي دفتر لري، سیاسي دفتر تاسې پوهېږي صرف هغه د یو سیاسي دیالوګ لپاره ده او د سیاسي منطق لپاره نه، د پوهاوي لپاره ده، د سوی تفاهم د رافع کېدو لپاره ده، هغه د دې معنا لري چې زموږ جنګ د ځان سره ډېر تنګ جنګ ده، سیاسي تعقل هم ورسره شته، سیاسي کړنلاره هم لرو، نو د موږ د خوا نه کومه ستونزه نشته په دې کې چې د امریکایانو سره مذاکرات ونه شي یا خبرې ونه شي یا مسلې حل نه دي خبرو نه لري ولې بل اخ ته موږ تر اوسه پورې په امریکانو کې د سرزوري اثرات وینو هغه کوشش کوي چې کله دغه د سولې له مسلې نه تسیسه جوړه کړي کله دې تسلیمي شعار ورکړي د مجاهدینو لپاره تسلیمي غږ پورته کړي کله شرایط وضع کړي کله کوشش کوي چې د سیاحتونو سره موږ معاهده کې چې هغه زموږ طرف نه دی موږ یو څه په جنګ نه وخت هم وایي چې موږ وړاندې ډالر نه مصرفوي هغوی موږ وړاندې هوایي ګزارونه نه کوي هغوی په جنګ نه دي سره ښکېل کړي د اشغال نه چې یو لوی او اساسي او عمده مسله ده په افغانستان کې توجه په بلې خوا واړي چې دا بېرته دا څرګندوي د امریکایي جهت لا هم هغه د سولې هغه اصلي قیمت باندې نه ده پوه شوی او درک کړی هم نه ده وضعیت په بل فکر کې دي دوی داسې فکر کوي چې ګنې موږ یا د افغانان ټول ماشومان دي دوی به یې وغولي دوکه به ورکړي سیاسي فریب به ورکړي په داسې حال کې چې موږ اوږده تجربه هم په جنګ کې لرو او هم په سیاست کې اوس دغه څلوېښت کاله چې افغانان تېر شوي دي دا ټول ماشومان تر دغې کلې پورې چې رسېدلي دوی په ژوند کې سیاست تجربه کړې ده دلته دوکه ورکوي نو که چېرې موږ پوه شو دوی رښتیا سوله کوي موږ هېڅ خنډ نه لرو او رښتیا سوله سوله کې خو دوه شی دي که نه دوه څه چې ډېر شیان دي یو دا ده چې یو څه به ورکوي یو څه به ترې غواړي نو دا چې دواړه خوا خپلې پښې ټینګې ونیسي او په مځکه یې ویي هغه خو بیا سوله نه سوه جنګ ده هر چا چې بیا یو بل مړ کړ له منځه یې ویوړ په جنګ کې او لښکر کشیو کې دغه رقم ده مګر د هغه سولې په میز باندې فرض کړه امریکا غواړي چې په افغانستان کې دغه منطقه کې په داسې سیمه کې په افغانستان کې یو څو قرارګاوې د نظامي ولري فرض کړه هملته له غجې نه وکولی سي چې یو دخواخوا یو کنټرول وکولی سي فرض که افغانستان آزاد که وای آزادی ده تاسو خپل انتخابات وکړي موږ هیڅ تاسو په کار کې غرض نه لرو د قرارګاوي چې همداسې په آلمان کې لرو په کوریا کې لرو نه پیږم نورو هیوادو کې لرو هماغه چې به تاسو ته به یو کراب هم درکوو لکه چې د پایپلاینونه تیریږي له افغانستانه څلور سوه میلیونه ډالر په کال کې ورته تجایي ورکوي یا عقل عبور ورکوي دا به هم همدغسې یو شی او تاسو په سره موږ دوستي غواړو دښمني نه غواړو شاید تاسو پروژو کې مخکې مم کومکونه کول هغه د ظاهر شاه وخت کې او داود خان وخت کې اوس هم تاسو سره همکاري کوو یو دوست سټیټ یو حکومت به دې موږ سره یې موږ تاسو په امور کې غرض نه لرو دا یو پیشنهاد دی تاسو په نظر څنګه ده او ما ویل چې دا بیا هغه فریب ده چې موږ مخکې یادونه وکړه د سولې پر عمود فریب ده ځکه د افغانستان خاوره د افغانانو پورې تعلق لري امریکایان چې کوم شی عنوانوي دلته هغه د خپل امنیت موضوع مطرح کوي او یا د تروریزم خبره تکراروي ټول مسایل چې موږ تاسو کولی شو د اطمینان ورکولی شو او اعتماد ورکولی شو چې افغانستان له خاورې نه امریکا ته ضرر نه رسي او بل د افغانستان په جغرافیه کې د بهرنیو نظامی شتون موجودیت او یا د دوی سره داسې معامله کول چې هغه زموږ د استقلال مخالف وي یا زموږ د نه نه خو استقلال سره به غرض نه لري خو وایم که نو دا یو نمونه آلمان دا کوریا دا دا دا هېوادونه دي که اوس د افغانستان ته تا ته فرضاً ووایي زه دوه سوه میلیونه ډالر در کوم په کال کې ما پرېږده یو څو قرارګاوې دي نظامي دي تا سره غرض نه لرم هغه په موږ دلیل نه دغه باید عربستان د خلکو نه پوښتنه وشي تاسو ولې اجازه ورکړي هغه هم اسلامي هیواد ده کنه یو اسلامي هیواد ده کعبه هملته ده زموږ مسؤلیت نه ده ګورئ په عربي کې یو یو یو مقوله ده هغه وایي چې النقطه للفار لا للقار یعنی څوک چې له میدانه تښتېدلی ماتې خوړلي هغه نه باید پوښتنه وشي نه هغه چا چې په میدان کې ولاړ داسې نه نیم چې افغانستان خلک یې وزل افغانستان خلک ته شعارونه ورکول کور کالي ډوډۍ یعنی کور یې ورکاو په اختیار کې کالي ورکول ډوډۍ که ام که که پرې خودل شوی واقعا دا درې شیان افغانان ته ورکول یو هغه تیوري په فلسفه داسې وه چې افغانان ته دا شیان ورکوای شوی ورکولی شوی نو دا سیمه یې تسخیر کوله موږ سره معامله هم کوله ولې ولې افغانانو اجازه ورنکړه د نظامی شتون د افغانستان په جغرافیه کې بهرنۍ مداخلې دلته د افغانانو ګټې تقسیمول یا د دغه دین بل څوک تهدیدول یا د چا په ضد باندې اډې جوړول دا ټول هغه څه دي چې موږ استقلال سره مخالف دي او دا جنګ په همدې روان ده دغسې مداخلو ته نه موږ چاته اجازه ورکوو نه سوله غواړو چې دلته څنګ ته نظامي اډې د امریکایانو وي څنګ ته یې موږ پراته یو خوب وکړو چې خوشحاله یو چې سوله راغلې د ملک قیام دوه سوه میلیونه ډالر راکوي بس موږ څملو و دغه دغه واقعي دنیا کې ژوند کوو مجاهد صاحب همدا اوس په دغه دنیا کې که دغه امریکا خپل دروازې د نورو هیوادو په مخ وتړي یا روسي وتړي یا فسکه دغه بډای هیوادونه وتړي دنیا له لګي مرکیږي په حساب خو درسته موږ عقیده لرو چې خدای روزي رسي مګر عزم دا ده چې کله کله دغه خپل ځان په یو واقع قوتي کې اچولو یو غلام په شکل باندې معامله نه کوي همدا وایم که د دوه ملکونو غوندې معامله کوي امریکایي د امریکا سره د تجارت مخه هېچا نه دی نیولې څوک چې تجارت یو بل ملک سره موږ ګڼو ملکونو سره تجارت تقاضا لرو او اړتیا لرو او لکه څنګه تاسو ویلي یو له بل ځان محتاج ګڼو دا هغه حالت نورمال دی چې د دوو مملکتونو او دوو ملتونو ترمنځ باید تجارت روان وي باید راکړه ورکړه روانه وي دا جلا خبره ده یو د سیاسي نظام خپلول او په نظامي قوت په استفاده د بل چا حریم نیول فضا لاندې کول او هلته نظامي حضور درلودل خو هغه سي خو هغه سي چې هغه هغه سي د پایپلاین پایپلاین هم پرې دی که دوی د اقتصاد لپاره خلک وژني چې د دوی ګټې دي باید موږ ورسره ومنو چې موږ استقلال تر پښو لاندې وي لکه امریکا و هغه استقلال د سره منم استقلال راکې ما خو په اوله کې ویل چې استقلال سره غرض نه لري مستقل هیواد یو هر څه چې یو فرضاً موږ قرارداد نوشته کوي او سره وایي چې وروره تر دغه کلو پورې دغلته د اډه که دلته یي یا فرض که دغه هغه خواستی دې دلته یي موږ آزاد یو موږ سره موږ د دومره روپۍ راکړي موږ خاورې نه استفاده کوي لکه ته چې یو اپارتمان په کرا ورکوي امریکا ته دې یو یو مځکه یو حصه یو حصه ورکوي ورته دا نورم کړي عربستان کړي دي فرضاً آلمان کړي دي جنوبي کوریا کړي دي ځینې نورو هیوادونو کې د امریکا دی روس دی دی هغه دی مګر آزاد هیوادونه دی په دغه موجوده حالت کې د ما خبره په بل ځای کې ودسې نه چې ولا موږ بیا مزدور یو بیا ورته قرارداد وکړو بیا ازادي باندې خطر کش کو هغه نو آزاد ملک دی زه خپل آزاد فکر لرم زه افغانستان باید آزاد دی دا ته چې ته وایې همغه کې زم د سره منمه مګر ځینې شیان باید لږ زره انحنا په دغه خپل نو تا خو ګورې ګورې خطاب صاحب محترم هغه تجارتي اړخونه او د دوه هېوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکې معاملې او هغه معاملې تجارتي راکړې ورکړې هغه جلا اصول لري حتی نه موږ امریکا سره نه لرو نور نړۍ سره د چین سره دا اوس اړتیا پېښه ده زموږ سره باید سرمنګزاري وکړي د هغو غوښتنې ومنو او موږ هم غوښتنې لرو هغه ومني په افغاني شوروي اتحاد د سیمې هیوادونه چې دا اوس پایپلاینونه غځېږي یو جبل جی تا وې داسې نور تجارتونه وده کوي دا له ټول نړۍ سره سره ولې د امریکا مغرورانه څېره چې دلته د دې ترڅنګ چې هغه سرمایهګزاري وکړي نظامیان ولري د فشار وسیله ولري دغې ټول نړۍ اجازه ورکړې ده، موږ اجازه نه ورکوو، افغانان ازاد خلک دي، کله چې بیا دلته اسلامي نظام جوړ شو، هغه نظام او هغه خلکو په مشترکه هر څه لازم ولیدل هغه هغه وروستۍ پرېکړه دي ولې اوس امریکا د دغسې یو تړون له مخې دلته نه راغلي نه د دغسې یو غوښتنې له مخې دلته اوسېږي نه چا هغه موافقه ورسره کړې او نه هم دغه هیلې لري لکه دا اوس چې موږ بله سلام علیکم الو السلام علیکم محترم خطاب و علیکم سلام مختصر مهرباني وکړه محترم محترم خطاب صاحب تاسو ته او غازی مجاهد صاحب ته سلام و احترام وړاندې کوم ټول سوالونه تاسو حل کړ خطاب صاحب خدای دې اجر درکړي ما سوال دغه دی پرون مې مرز وکړ په پارسي مې وویل چې جنګ خو طالبانو وړی په دې کې څوک شک شوبه نه لري درې زره نفر د امریکا قتل شول شل زره یې زخمیان شول، پنځوس زره یې لیونیان شول، زیاتې امریکا هم باید سر وپووزي. اما د ما سوال دغه دی د مجاهد ورور نه چې جنګ خو وګټل شو، پس دغو نه به امنیت افغانستان آیا د مولوي صاحب د د د امیرالمؤمنین په شان یو امنیت تاسې راولئ؟ دغه به د افغانستان خلکو ته تاسو ووایئ په په په په رښتیا سره او دوهم د ما عرض دغه دی چې په دومره تلفاتو کې چې ټول افغانانو ورکړ دو خاینانو وکیلانو خاینانو والیانو خاینانو وزیرانو توبرې ډکې کړي دا شان په دې ارتباط مننه کوم دی ورور له سوال نه باید په لند وویل چې هو الحمدلله افغانانو جنگ ګټلې ده داسې نن نړۍ را سره ستومانه ده او د سولې چغې او نارې وهي او کله د سیسي جوړي کله هڅه کوي چې د نظامونو واخلي دا په خپل د دې معنی د ځینو له جنگ ستړي شوي دي او تاسو بیا د کال په سر کې ترامپ نوې ستراتیژي اعلان کړې شپږ شپږ میاشتې البته مخکې او تر اوسه پورې هغه ستراتیژي هیڅ کومه نتیجه دوی ته نه ده ورکړې نه کوم دوی ملموس لاسته راوړنې په لاس کې لري برعکس مجاهدین لا هم پیاوړي دي د ځمې په جریان کې سره لدې چې یخني هغه د ځمې خپل مشکلات د افغانستان د هوا هوا سره سته ولې بیا هم مجاهدین پرمختګونه دوامدار وساتل دا په خپل دې معنی لري چې الحمدلله د افغانستان د جايزين سره د لوک بايجي له جرارهو نه ست من د ودي ملت حمایت وسره ده تاسو به یاد دي پسلی په اوایلو کې دوی اعلان وکړ چې موږ به درې زره امریکایي ځواکونه هلمند ته لیږو هغوی درې ته وویل چې ورسېدل فراه ته بار بار د فراه ولایت دوی بهرني ځواکونه راوړل په میدان هوایي کې جګجې کې دا به د تفسیرانو ملاتړ کوي لارښوونه به کوي هغو ټولو ماتې وخوړه نو دا ډېره واضح خبره ده او زموږ ملت ته د زیر جای ده چې امریکایان مات دي د دوی ستراتیژي هم ناکامه شوې د دوی هلې ځلې ټولې ناکامې شوې دي اوس لار تر ورکه نه غواړي چې یو رقم ځان ته یو بانه او شی پیدا کړي او لار پیدا کړي متاسفانه تر اوسه معقوله لار هم ځان ته نه ده موندلې سره له دې چې وارخطا هم دي سره له دې چې پيسې یې مصرف شوي، سره له دې تلفات یې هم ګاللي او پرمختګ هم نه لري، بیا هم له خپل غروره ډېر نه دي غورځېدلي. امید لرو چې دغه غرور به یې نهایي درجه کې هم وغورځي او افغانان به د سوکالۍ او ارامۍ په خوب وي. بلې خوا ته د ورور سوال د امنیت و، امنیت به انشاالله خامخا راځي، کله چې اشغال ختمېږي، دلته به اسلامي حاکمیت راځي. زموږ اساسي هدف دوه دي، یو دا چې اشغال ختم شي، افغانستان ته استقلال یاده شي، دویم د دې په تبه هغه د اسلامي حاکمیت راستل کله چې اسلامي حاکمیت افغانستان ته راغی د ټول خلکو اسلامي حقوق هم کې تضمین دی او امنیت په ټول په سر کې ده افغانان به انشاءالله بیا د یو سوکاله امن څښتنان کیږي او د هر چا سر مال عزت او نفس په انشاءالله خوندي وي او خپل ژوند ته په خوده کېږي د دې موږ دا د کوکچې زموږ څه له وسه کېدل په دې برخه کې موږ نه سپمو د سر په قیمت هم د ملت لپاره امن او امنیت تضمینوو بلې خوا ته د غلو د چورمارانو د توکمارانو هغه سرمایه سرمایه چې خپل کړی اغلاوي کړی یو تر هغه پرې چې راتلونکي نظام راسي اسلامي عدالت او حاکمیت راسي او خپل تصمیم وسره ول رخنه د سیمه سمګه افغانان که اغلا کړی وی که چور کړی کار څه کړی او خو جنگ او شرارت لاس واخلي د امریکایي له امریکایي له مرګتیا لاس واخلي او د خپل هیواد د دښمنۍ نه نور نور لاس واخلي او باید زموږ مشران او یا زموږ نظام راتلونکي نظام هم یو څه ستنه تا کول دا بیا هم افغانان دي او هغه د چې احد ته مجبور نه کړی چې هغه یا هیواد پرې دي یا د دې لوجې څوک نیسی یا یوازنی او بل جبهه خلاصي یا بل مشکل ته مجبور کی ښه خبره دا ده زموږ په ګمان باندې چې د عقل درګذشت او زمينه مسایل دي او البته یو حقوقي مسایل دي چې چا چا باندې حق پاتې وو هغه حقوقي مسایل به هر څوک حق لري چې محکمې ته مراجعه وکړي ملزم کس ونیول چې حق یې ورکړي او یو داسې شیان چې هغوی امیر صلاحیت او واک لري بیا دا صورت کې د ټولو هغو کسانو لپاره چې د بدبختیو ښکار شوي دي یا اشتباه شوي یا ساوه شوي یا یو نوه په مشکل کې غورځېدلي دي هغوی لپاره یو عفو وشي دا قیمتی که میشود باید صلح کند با طالبا و دولت کابل همه امریکایا شناختند که همه ایشان دزد جاسوس ایران روس و دزد بیت المال دشمن انسانیت و دشمن مردم افغانستان هستند و دشمن صلح هستند از همین خاطر میخواهیم که دولت کابل و غلاما را کنار بزنند و با طالبا کنار بیایند با شما مجاهد صاحب مجاهد صاحب ناگفته نماند که بسیار هوشیارانه با امریکا مذاکرات خود ادامه بدهید انشاءالله به یک نتیجه خوب و مثبت میرسیم اما امریکا خوب میداند که طالبا همه مردمای افغانستان هستند و 85 فیصد مردم افغانستان در سراسر افغانستان با طالبا با با هم عقیده و با هم نظر هستند و به امریکا ببین در مذاکرات مجاهد زمانی که شما در کابل حاکم شدین به هیچ کسی اجازه نمیدین که سرزمین افغانستان تهدید و خطر برای جهان باشد همچنان ان شاء الله ما هم آماده هستیم ان شاء الله اگر افغانستان صاحب یک حاکمیت شد و ایره ما به جهانیان میگیم که از خاک افغانستان به کسی تهدید مواجه نمیشه و همه را ما اطمینان میدیم به شمول آمریکا و کشورهای دیگری که تشویش دارن از خاک جنگ را به پایان برسان نظامی خود را بکشن از کشور البته روابط دیپلماتیک و تجارتی خود را از طریقه های اما راهای نرمال که در میان ممالک جهان رایج است از استفاده کنند با ما تماس داشته باشند همکاری داشته باشند و هم دیگر را باید درک بکنیم همه انسان ها نیاز به تعقل و تفاهم داره ما هم در راه تفاهم انشالله که از پس نیستیم و انشالله افغان ها خواهان از با همه دنیا روابط خوب بله. و بله. داشته باشند ولی چتر زورگویی و فشارها باید از بین بره مسئله اشغال ختم شود و همه جهان ما به شمول امریکا ان شاء الله مشکلاتی نخواهد داشتیم گفتهایی که شما گفتیم پالیسی مربوط به افغانستان است و یا آرزوی مردم افغانستان است بله سلام علیکم آقای خطاب سلام علیکم و علیکم سلام احمد شاه جان بفر سلام و احترامات نهایت به برادر عزیز و محترم ما زبی الله مجاهد مجادله سیاسی و مدنی در شهرها و قصبات برای ندای آزادی خواهی و فشارهای سیاسی عجیب و غریب سراسری و فراگیر در تمام ولایات برای خروج ای کافرای اشغالگر وحشی از افغانستان دارید و این میتانیم در تحت کمیسیون دعوت و ارشاد یک چیز ایجاد شوه و این ای مبارزات سیاسی را شما فراگیر بسازین برای که رئیس سیایی که مقرر شده وزیر خارجه گپا به دیگر رقم تا میخوره تشکر آقای خطاب بله جاید صاحب شنیدین ما هم سوله که دسیسه باشه سوله که به مانای تسلیم شدن باشه یا به منای تطبیق پلان های استعمارگری آمریکا باشه او را اجازه نمیتیم هرگز ما با ملت خودم اطمینان میتیم با افراد خودم اطمینان میتیم با جهانیان هم اطمینان میتیم که ما فریب تکسیسه ها را نمیخوریم به نام صلح صلح واقعی را ما تشریح کردیم قبلا هم اگر آمریکایی ها واقعا میخواین جنگ را به پایان برسونن مستقیما با ما دخیل گفتگو شوند از راه سیاسی مسئله خود را با ما حل بکنند و از دست استفاده نکنن هر گامی را که ما حس کنیم که تسیسه است و یا نشانه از را ببینیم که تسیسه است ما هرگز او موافقم نیستیم و اجازه نخواهد داریم و از بخش دوم سوال شما انشاءالله از طریق کمیسیون ارشاد و دعوت ما همچنین تدابیر انشاءالله زیر دست داریم ملت هم آل هم بیدار است هم بوشیار است هم دسته های دشمن را درک کرده که ما رسانه به دست نداریم یا نشرات ما نیست و زیر قید و سانسور هستیم این گپ شلایده است برای افغان ها در میان افغان ها منابر ما علمای ما مسئولین ارشاد و دعوت ما همه هم روزه در فعالیت هستند و مردم خود را هم منسجم می سازند هم متحد می سازند هم با خود جمع می سازند هم شکایتشان نمیشنوند همین سبب شده که فتوحات داریم همکاری مردم خود داریم مناطق را با وجودی مشکلات و تهدیدهای امنیتی ما جهاد ما مدیون هیچ کشور دنیا نیست و هیچ کشور دنیا می جرأت نداره که در حدود آمریکا یا در زید منافع آمریکا استاد یا با ما همکار شوید ما باید به صراحت بگوییم یکی شما میپذیرین یا نمیپذیرین به خودتان ارتباط میگیره و سومی که گفتن عملات شهادی رو خود شما چرا انجام نمیدین سوال چندین بار گفته شده جوابش او کفایت میکنه عملاتی که به جا می شود از مسجد می شود از جای می شود مردم ملکی را متضرر می شود و ارتباط به ما نداره اهداف نظامی ما معلوم است و عملات ما هم جواز و فتوایش از طرف علمای ما کفایت میکنه و سرپرستی همه امور ما را علما دارن فقها دارن و این مسئله را دقیق میفهمن مسئله حل است دیگر گفتن در سال 1996 دستاورد خود را بگوید برادرم شاید در اروپا زندگی میکنه در کدام کشور دیگر آرام قبل از که ما حاکم شویم یا به میان بیاییم در افغانستان یک مکتایتی و حرج مرج قرار داشت که همه ملت و عزت و آبرو و مال مردم در امن نبود هر خانه با خانه دیگر درگیر جنگ بود ما که آمدیم هم اسلحه را گرفتیم مردم خلیص را ساختیم و صلح را به کشور برگشتاندیم 95 درصد افغانستان شفاخانه بسازیم چیزا آسان به دست ما نبود چون همه جزدی شده بود اختلاس شده بود شفاخانه ویران شده بود مکاتب از بین رفته بود مدارس و سرک و هر چیزی از قبل از ما کار از بین رفته بود ما در حالت تدمیم از بودیم که با سیاست ظالمانه دنیا رو برو شدیم خصوصا دنیای غرب نخواستن که یک نظام اسلامی در افغانستان باشه و ما فشارها آمد و تغییرات اقتصادی وضع شد بعدا لیستای سیاه جور شد بعدا فشارهای گوناگون آمد تا که درگیر جنگ شدیم با غرب این همه باعث شد که جلو پیشرفت گرفته شد و چیزی که در وقت ما در امن بود امنیت مردم بود عزت مردم در جایش آمد و همچنان مردم افغانستان از تجزیه نجات یافت تقریبا در, در خطر الو بله سلام علیکم سر بله علیکم السلام السلام غفوری صاحب خیر و خیریت شما علیکم السلام سلام و ترامات خدمت شما خدمت میمان شما زبی اولای مجاهد تقدیم نموده از صحت سلامتی و موفقیت شما را از الله جل جلاله استدعا می نمایم و علیکم سلام بفرمایید سر سوال من از جناب ذبی اولای مجاهدی است که جناب مجاهد صاحب شما به تاریخ 18 جنوری از طریق تلویزیون پیام افغان وساطت صلح برای نجات وساطت صلح بین تحریک طالبان و دولت امریکا را توسط رهبری حرکت صلح برای نجات افغانستان پذیرفتید لطفا بگویید که با وعده تان وفا میکنید یا خیر؟ سوال دوم من این ای است که بعد از آن که وساطت حرکت صلح را قبول نمودید آمریکا و حکومت کابل بدماشی را شروع کردند شما در مقابل چی تصمیم دارید؟ آیا شما به نام مذاکره به اشغال تسلیم میشوید یا خیر؟ تشکر از شما. تشکر از شما مجاهد صاحب شنیدید؟ بله وعلیکم السلام میگم به سلام غیر پوری صاحب محترم بله ما از هر آن اقدام و هر آن گام استقبال میکنیم که او باعث میشه اشغال به خاتمه ببخشه و همچنان رای تفاهم واقعی را مساعد بسازه او جمله اگر به شمول کسای هر کسی که باشه افغان ها باشه یا کسای دیگر از دنیا که باید شود سعی و کوشش آنها که آمریکایی ها را متقاعد بسازه تا راهای جنگ را قطع بکنن و گفتگو بکنن بگیره ما همیشه گفته در اساسنامه ما است که این ارتباط به ما نمیگیره باید به آنها مراجعه کنم که چرا آنها نمیخوان در کشور صلح بیان یا چرا نمیخوان جنگ را تک بکنن یا رای جنگ را تغییر بدن این سوال راجع به ما نیست راجع به جنگ بله بله جنگ را با ما تحمیل کرد بله بله سلام علیکم نپذیرفته ما از اینها خواهش داریم که اولا این حکومت و اینهایی که در رأس قدرت هستن محاصره و مهار شوند در غیر از او مثل ظاهرشاه مثل همین کمونیست های خلق و پرچم و خادیستا یا میرن باز با مردم مزاحمت خلق میکنن دیگه ما میخوایم یک صلح دائمی باشه یکی دیگه صاحب که در این سوال من در این چند کلمه ختم میشه شهر کابل مردمی از از نظر من قابل ترحم نیست املاک و دکانها و منازل و بیت المال همش غصب است وجب به وجب شهر کابل ای رزیلا صاحب غصب کردن اما باز هم شما باید امی مترای جنایتکارا امی شیشه سیاه در هر جاده رفت و آمد داره یک جنایتکار آسیبی نرسیده حتی مردم و ملت بالای طالبا مشکوک است که میگه یا همراه امی طالبا بانی حکومت هم دست هستم یا پول میگیرم یا به هر وسیله مردم بیگناه را میکشم اگر شما در 20 نایی شهر کابل در هر چهارراه چهار تا فضایی که میشه 80 نفر اقدام نظامی صورت گیرد من فکر میکنم تمام ملت با پا بخزه چون از این حکومت به سوتو آمده با شما همکاری میکنه این حکومت سرنگون میشه ولی راه شمالی و جلال آباد از جادسون و رنجر پر میشه یا میگروزم و اجازه ندیم که او بگذار در غیر از او صاحب اگه از پیش تان فرار کنه و شما داخل کابل شویم او به کامیابی تان به درد ملت نمی خوره نمی فهمم از صحبت های ما چیزی حاصل شد یا نه بسیار تشکر از شما جناب خطاب صاحب شکر عظیم جان خوب سوال شنیدین سوال از این جان هست بله سوال برادر گفتم طبعا ما کوشش میکنیم کسایی که جنایت کرده یا خیانت کردن یا درگیر جنگ و ما هستن یا در خدمت یا مقایه هستن جزای ما رو میتیم کوشش میکنیم ولی فرموده برادر که یه همه را از یک سر بکشیم یا نگذاریم چی قسم شود باز بدبختی های دیگر را لازم میاره به کشور خوب است اشغال به پایان برسه موضوع اصلی, اصلی و اساسی اشغال کشور است بعدا جنایت ها رو جنایت های بعدی رو انشاءالله زیر محاسبه میگیریم ولی اکنون هم دشمن درجه اول و درجه دوم او در زیر تهدید است آنها شور خوردن نمیکنن زیر هدف هم هستن زیر وساته تر میپذیرم که اوزباستان به خاطر اصلاح باشه و اقدامات واقعی باشه خوب است مجدی سبشان درک کردن که امریکا میخواد صلح و دسیسه بسازه یک نوع افغانه بسازه یک نوع اما وقت جنگی خود دراز بکنه این خوب است که درک کردن و او را گفتن از طریق تلویزیون شما هم به افغان ها اعلان شد به خاطر فعالیت های بعدی محترم مجدی صاحب من با مجدی صاحب مشوره میتون که امارات اسلامی افغانستان دفتر سیاسی دارن آدرس دارن و تماس هایشان هم که من میتونم باز طریق شخصی هم اما تماس را قائم بکنم شما با آنها نزدیک شوید انشاءالله هماهنگی صورت بگیره آنها هم موافق شوند و اساسنامه شما را میبینه و کار طریقه شما را هم میبینه ما پسند افغانستان از هر او اقدام خوش آمد میگه که او منجر به صلح واقعی میشه منجر به آزادی کشور ما شما میشه ما اقدامات هر افغان شکری میکنیم و حمایت میکنیم در اکنون ما بیشتر چیز گفتن میتونم به خاطر که مسائل همه تقسیم شده و ظاهر تقسیم است من یک سخنگوی هستم طبعا امارات اسلامی افغانستان به خاطر مسائل سیاسی دفتر جداگانه داره و کمیسیون جداگانه داره مسئولین داره آنها مسائل شما را راجع میکنیم شما هم که آزادی خواهان دو سخنگو داره که هیچ کس دیگه بدون, بدون از اینا در مطبوعات اجازه صحبت کردن ندارن و مجاهد صاحب ما در ما همیشه در میدان سیاست در میدان جنگ ما بردیم اما همیشه در میدان سیاست ما باختیم ما با امریکا که وطن ما را اشغال کرده بالای اطفال ما را قتلام کده بالای ناموس ما تجاوز کده و همچنان به بانی امی تروریزم امی زبالای اتمی شانه یعنی سلاحای شیمیاوی سمی یورانی امی رقیق علی مردم ما بالای مردم ستم دیده ما توسط بمبایشان اینا را زهرپاشی میکنه ما با اینا کدام معامله تجارتی نداریم که با اینا صلح کنیم امریکایی ها بدون قید شرط باید وطن ما را ترک کنند که اینا بزرگترین مومن صاحب مومن صاحب نماینده طالبا سخنگویش نشسته خودت گپ میزنی اجازه بدین من چیز میکنم سوال خودم میکنم آله که مجاهد صاحب مجاهدین ما ایراکتای ساخت خودشان که خودشان ساختن اگر این که امریکای ها این زهر پاشی میکنن اینا مواد کیمیایی را در امی پایگاه بگرام و شیندن و ایجا اگر بزنن آیا امریکا توانه اگر این هموطنان ما ای امی شورای نظار اینا همی سپر و بازوی امریکا نشن ای امریکایا یک هفته در افغانستان همی توان همی اقامت کرده میتونن اینی سوال مستک بله مجاهد صاحب سوال مومن صاحب شنیدین بله تشکر میکنم از مومن صاحب محترم هم سوالی خوب کردن و ما تمام راه را جستجو میکنیم که او منجر میشه به خاتمه اشغال کشور سوله هم که گفته میشه سوله به این معنا نیست که یا خدا نخواسته تسلیم شم یا از آرمان های بزرگ خود پیر شویم از استقلال و حاکمیت اسلامی بله. این در اون صورت ممکن است که آمریکایی ها خواسته باشن و ما به خاطر اینکه ملت ما همیشه به نام صلح بازی داده میشه واضح کرده باشیم که ما در راه صلح نه صد راستیم و نه هم مزاحم بلکه ما طرفدار هستیم ولی جانب مقابل زورگو است و از بدماشی کار میگیره و از فشار کار میگیره از دسیسه سازی کار میگیره این ما روشن کردیم مومنت محترم گفتن که ملات خود را پیچیده تر بسازیم و تا بعضی از مواد را استفاده بکنیم خیر بر صورت انشاءالله وال زمان از رسیده که ها بدون کدام راه با شکست مواجه هستند ما تمام تدابیر جنگی خود را و طریقه های نظامی خود داریم بعضی از آنها اسرار از بعضی محرمیات است که گفته نمیشه طبعا ما همه را را به خرج میبریم که انشاءالله منجر به شکست خارجی ها میشه بله. هم آنها و خاطر بله. در میدان نبرد باختن بله. و کم زمان حوصله میخوای ما بله. حوصله بکنیم انشاءالله شکست میخورن و کشور ما رو آزادی میدیم بله بله سلام علیکم سره خطاب صاحب څنګه قاضي صاحب جوړې او زه وزان مجاهد صاحب خدا جلا وله ستا په حق کې وایي بیا دا د طالبانو د شروع د حکومت څخه دا د نن پورې ما ستاسې ډېرې مرکې د ګوډ اورېدلې دي هېڅ سوال نه پیدا کېږي ډون جامې هغه د ریډیو په وخت کې به له تاسې دغسې جامې مرکې کولې چې واقعا سوال نه پیدا کېږي دا بعض زما د تخریشي سوالونه دي دا تکلیف دی مریضان دی لکه خرسانی راوړی د په دوه مضوګانو کی ستا څخه توضیحات غواړم یو دا چی دا مکتوب لیکلی دی مالیزی انډونیزیا ته ډیر جامع ډیر کامل دا به دا څنګه دا ګرد افغانستان په خبر سی هیڅ ستاسی هیات ضرورت نسته ډیر کامل مضمون مو لیکلی دی دا خط مو لیکلی دی د مومن صاحب د کور ودان هغه یې نشر کړي ما ووایه ګرد څخه هیله کوم چی دا خط ووایو دوهم نن د پاکستان په اخبار کی می وویل چه امریکا وایی چه موږ ابر قدرت یو دا موږ احساس د کمتری کوو چه موږ مستقیما د طالبانو سره خبری وکړو طالبان دی د افغانستان د کثیف د حکومت د لاری راشی موږ سره خبری دی وکړی حتی دوی وایی د شمالی کوریا سره موږ د غربی کوریا په سلسله غواړی خبری وکړو ولی دا زموږ غرور دی او موږ یو ابر قدرت یو چه دا خو چټه احمقانه یو خبره یی ده دا وو چه د طالبان ته مجاهد په وخت هم پاکستان نه دغه روسانو هم ورسره احساس د کمتری کاوه نو د مجاهدینو سره بله د دې خبرو سوال مو واوري سلامونه ته وعلیکم السلام وایم سلامت اوسئ بله امریکایان موږ ته درک کړي دي چې هغوی همدا غرور نیولي دي چې دلته په جنګ کې خو ماتې خوړلې غواړي چې خپل غرور وساتي اوس جنګ نه شي ګټلی نه دی ګټلو توان لري د غرور دفاع کوي ولې موږ هم غرور لرو موږ اسلامي غرور لرو موږ افغاني غرور لرو دوی داسې چا سره په جنګ نه دي اخته چې هغه د نړۍ بل هېواد وي او دغه شیانو ته اهمیت ورنه کړي، له موږ بل غیرتي قوم او مېړنی قوم په نړۍ کې نشته یا ډېر کم دي او امریکایان له موږ سره په جنګ کې اخته دي، نو دوی باید پوه شي چې دوی ته به مجبورېږي چې زموږ سره به خبرو ته کېني، یا به خبرو ته کېني یا به ژغوري، لکه له ویتنام نه چې تېښته ویلې وو، له موږ داسې تښتي. نو موږ ټینګه لار نیولې ده، مبارزې لار کامیابه ده، ان شاءالله دوی به په خپله ورو ورو ماتېږي او دې لارې ته به راځي، وايي مار چې څومره کوږ لاړ شي، اگر شما هم مثل آقای حکمت یار صاحب بین با مردمتان بپیوندید دیگر با عرب بر امریکا نمیمانه خب میره پشت کار خود دیگه چی با نداره و سوال دوم ای است که او دو گروه دیگه که از شما انشاب کرده ملا رسول است بخیر ملا عبدالمنان و گروه دایش اینا شما را برحق نمیدانند اگر شما نوکر روس و امریکا و روس و ایران و پاکستان هستید شما در باره زیو چی نظر دارین این دو گروه دیگه اون شما وارا برحق میدانین اونام خو هدف شما و اونا مشترک است منطقه این تو یک اختلاف بین شما هست یعنی می دو سوال برای شما جواب بودین تشکر است شکر رئیس محترم رئیس صاحب بودن سوالایشان شما علیکم سلام میگم به سلامشون و علیکم سلام میگم سوال اولشان که شما زمینه را مساعد نساختیم نه خیر یکی بهانه سازی است مستکبرین که میخوان یک کشور دیگر از زیر سکره خود بیارن آنها نیاز به زمین سازی ندارن بهانه سازی میکنن خودشان ما زمینه را اگر مساعد ساخته باشیم شما میتونید بگوین چی زمینه را ما ساخته ایم اگر نظام اسلامی را ساختن زمینه است یا کلمه گفتن و مسلمان بودن زمینه است از ما قبلا هم به صورت گرفته و اگر باز شما میگین که اشغال امریکا به خاطر این شده که ما بستر فراهم کرده بودیم این نظر درست نیست شما اگر متوجه باشین اتحاد شوروی افغانستان که بالای افغانستان اشغال کرد خیر زمینه حضور هم باید بودیم که مجاهدین و خصوصا حکمتیار ساخته بود آنها بغاوت کردن بالای شورش آوردن باید به سوی تفاهم صورت نگیره و قطعه را درک بکنه دفعه دومشان که دیگه دو گروه دیگه انشاب کرده هیچ کس الحمدلله در منارت اسلامی افغانستان انشاب نکرده چند تن به نام یک نام و دیگر نام گاهی وقت ظهور میکنند در مطبوعات یا بعضی از کلیپ ها آنها در دست اخبارات اداره کابل هستند میال هم به دستور آنها حرکت میکنند به دستور آنها گپ میزنند و به دستور آنها اتهامات میبندند اتهامات را که غرب میگه و اتهامات را که دارای کابل گفته و اتهامات را که 16 سال دشمنان ما گفته آنها هم به ذهن خود میرن که اساس نداره و کدام نیرو و قدرت هم ندارن کدام کدام جای هم به دستشان نیست و کدام پیشایی هم نکرده اصلا دسیسه استخباراتی است طبعا در مقابل یک سطح واحد و منظم طبعا و علیکم سلام من از آقای مجاهد سوال می میکنم که امروز شرایط برای برادرای طالب مهیا شده از طریق مذاکره خیلی برای از اینا زمینه مساعد شده از اینکه از طریق جنگ و حتی رسول خدا صلی الله علیه و هم همیشه با دشمنان خود مذاکره کردند و همیشه از راه صلح پیش آمدن و از وقتی که من یاد میدم این برادر طالبا هیچ وقت یا یک پایگاه امریکایی ندادن یا چند تا امریکایی نکشتن همیشه ملت پابرانه مظلوم افغانستان از بین بردن اینا تا کی دیگه ملت میکشن بیایم از راه مساکره همین که گلبتی ما طالب به کابل کسی برای از کار داره نه بله گفته های برادر یا سوال برادر همه روی احساسشان بود ولی باید بگیم که جنگ خو انتخاب ما نیست و نه ما نه ما یه را به خود برگزیدیم و مجبوریت ما است مجبوریت ملت ما و این به شما بگیم که آمریکا ها کشته نمیشن زیان نمیگیرن درست نیست ما در کشور میبینیم آمریکا ها به تو آمده تلفات خود را اگر بشمارن بیشتر از بیست هزار شان کشته شده ده، سالا از چهل هزار بیشتر شان زخمی شدند، از تا تا پنجاه هزار دیوانه و مهیب شدند. آنها هم زیان دیدند و همی مسئولیت های جنگی است که آنها را وادار به این ساخته که راه را گم کردند و جستجو میکنند که یک راه حل پیدا شود اگر ما بفهمیم که واقعا در افغانستان صلح و امن میه واقعا آزادی و استقلال ما حفظ میشه از همه ما هم طریقه های که مناسب است ما استفاده میکنیم ولی ما مطمئن نیستیم آمریکایی ها به فیصد کار هستن و هم میخواین همیشه بله. شغال باقی بمانه و ما را زیر شرایط داشته باشه و یا به تسلیمی فرا بخوانه این ملت ما قابل قبول نیست و ما مجبور هستیم جهاد را بله سلام علیکم شد خدای نور موفقیتونه په لاس ورکړي چې تاسو یې راوستلی او موږ سره دلته د زړه خواله کوئ او زموږ سوالونو ته ځواب وایئ. هیڅ څوک دا جرات نه کوي چې تاسو راولي. یوازینی څوک چې ده دا د پیام افغان ټلویزیون ده او څوک چې په وطن مین ده باید د پیام افغان ټلویزیون سره مرسته وکړي ځکه چې یوازینی ټلویزیون ده چې د مجاهد صاحب غږ پکې اورېدل کېږي. په هر حال زه سوال دا کوم چې که چیرته په مذاکراتو کې او په سیاست کې او په صلح کې په انګلیسي کې ورته کمپرمایز وایي او په مونږ او تاسو ورته لکس نرمش وایو تاسو تقاضا ډیر په ورحق ده چې د کابل ګډاګې دولت صلاحیت نه لري چې تاسو سره خبرې وکړي او تاسو تقاضا دا ده چې د امریکانو سره خبرې وکړي د امریکانو تقاضا دا ده چې تاسو د کابل دولت سره خبرې وکړي زما ارز دا ده که چیرته د کابل دولت د امریکا دولت نماینده او ستاسو نمایندګي د ملګرو ملتو تر چوکاټ لاندې یو څه نرمش تاسو وخی او غوی هم حاضر شي تاسو هم د کابل دولت هم ټول د جګړې خواوي دغلته دا به یو انیشیټیف یا یو پیش قدمي نه وي چې تاسو نړۍ ته مو وښایئ چې موږ مذاکراتو ته حاضر یو، موږ صلحې ته حاضر یو، خو جګړه په موږ تپل شوې ده او موږ جګړه نه کوو، بلکې دوی راغلي زموږ ملک اشغال کړی. دا زما یو وړاندیز و او په عین حال کې سوال و چې تاسو ماته ځواب ووایئ. دوهم دا ده چې بیا هم تاسو وایئ چې د کابل دولت سره خبرې نه کوئ. د کابل دولت سره خبرې کول هغه ستاسو پالیسي پورې اړه لري مګر که زه یو عرض وکړم چې که د افغانستان د داخل نه مخورین یا ملي خلک د یو جرګې په صفت څه د خارج نه څه د داخل نه مونږ سره را جوړ کو او تاسو ته جرګه سو چې تاسو ا دهغوی دا جرګه ګۍ ومنۍ او دغه جرګه ګۍ که مونږ امریکایانو سره تماس ونیسو دغه ملي جرګه ګۍ دوی ومني او یو منځګړتوب وکړي په دې کې تاسو څه وایې دا چې مجددي صاحب راغی چې د امریکا دولت دوی په رسمیت پیژندلی دا قانوني خبره نه ده او هیڅ کله د د امریکا دولت په دغه درې میاشتو کې هیڅ افغان سره غیر د کابل د دولت سره تماس نه نیسي او د هغوی وړاندیز دا ده چې هر څوک خبرې کوي د کابل د دولت د عالي شورا سره خبرې وکړي. نو دغه زما عرض و، نور هم وخت نه نیسم او موفقیتونه هم غواړم. امریکا وارخطا ده. بله مجاهد صاحب خبرې دې واورېدې څه؟ سلام ته وعلیکم سلام عزیز معروف صاحب خبرې پر ځای دي ولې لږ مخکې مجاهدي صاحب خپل حالت تشریح کړ چې امریکایانو سره تماس نیولی هغو غوښتل چې دا پروسه ګډوډه شي، په بل چا باندې حوالې ورکول، هغو سره اخلاقمندانه ګام نه دی اخیستی، خبرې نه دي منلې، که بیا موږ جرګګۍ منو، که هر څه کوو، بېرته په همدې انجام باندې تمامېږي، یو او دوهم دا دی چې اوس هم زموږ سره د افغانستان خلک شته، ملاتړ هم دي، هغه خلک په دې ټولو پروسه کې صلاحیت هم لري، کولای یې هم شي. د امریکایانو د مجاهدینو تر منځ څه چې له وسه کېږي هغه وکړي ولې یو سوله ده چې واقعیت کې سوله راشي د موږ مقابل جهات هغه امریکایان دي موږ سره په جنګ اخته دي موږ وزني موږ په مقابل کې د هغو پیسې مصرفېږي او اصلي موضوع له هغو سره ده د دې هدف لپاره چې واقعي سوله راشي باید موږ هر طرف سره خبرې وکړو څو وخت هم ضایع نه شي او د سولې په نامه دسیسې هم په لار ونه لوي او یو دسیسه سازۍ دي امریکایان کوشش کوي د سولې په نامه د ځینو دسیسو نه کار واخلي او ځان بری کړي ځان وباسي سره له دې چې ټول جنګ دوی تمویلي جنګ دوی کوي بمبار دوی کوي وژنې دوی کوي او ادرسونه بیا موږ ته نور راوښي دا دسیسه ده زموږ د ملت لپاره د منلو وړ نه ده زموږ لپاره د منلو وړ نه ده اصلي موضوع دا ده چې امریکا له خوا نړۍ ته اشغال ته وایي موږ د جنګ لاندې د یو ملت په حیث باندې دلته یو څو کسان نه دي، ټول ملت ته او ټول ملت هم اشغال شوی دی، استقلال هم اشغال شوی نو بېرته مسله باید د امریکایانو سره حل شي، زموږ اصلي طرف امریکایان دي، جنګ امریکایانو لخوا به موږ تامین شوی نو که هر څوک دلته وساطت وسي کړای شي امریکایان دې ته متقاعد کړي، موږ سره خبرې وکړي، موږ د دې مخالفت نه دی کړی بلکې لا مو حمایت کړی، ولې مخکې د مجاهدي صاحب خبرې تېرې شوې چې دې ګام چندان تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، امریکایان مغروره دي، دا ګام یې تر اوسه نه دی منلی. بله سلام علیکم سوال معقول بود مهربانی کنید مجاهد سر بله تشکر میکنم هم از خواهر بود باید بگویم که ما برنامه های خود داریم هم خواهرها و خانمان در افغانستان حق شرعی خود دارند در شریعت اسلامی و خانما حق داده شده و ما متعهد به همه حقوق زنها هستیم که در جامعه برشان داده شده و شریعت اجازه میده آنها هم چون زن مسلمان هستند الحمدلله از جامعه ما هستند باید تقاضایشان همو باشه که چیزی را برشان اسلام و شریعت میده و چیزی را ما هم برشان وعده میسپاریم که قوانین شرعی احکام شرعی برای خانمان کدام حقوقی را داده کدام عبدی چرا قائل است ما حتما از او پیروی میکنم ولی در این راستا باید فراموش نکنیم که تبلیغات صورت گرفته خانما را در یک نوع ترس قرار داده در زیر اثر قرار داده که متاسف هستم مثلا گفتم که طالبا زمانی که کابل رسیدن مردم خانه های خود را چیش سیاه کردن این درست نیست مگر او را تشریح کنیم که حقوق اسلام از زن در, در اسلام فرض کنیم یک دو سه چهار میتونه مکاتب باز باشه در دفاتر میتونه کار کنه باید معلم یک چوکات یک دقیقه ای را زود برشان بگوین چی هست بله ما ما خود در اینجا مجبور هستم در کلیات صحبت کنم چون وقت جزئیات نه نه یعنی یک دقیقه بگوین که حقوق زن چطور خواهد بله بله گفتم میتونم که به خانما در حدود احکام شرعی حق تعلیم ما برشان قائل هستیم در او زمان که نبود ما مجبوریت ها خود داشتیم چون حق تعلیم و محاول تعلیم در اسلام باید مختلط نباشه جداگانه باشه ما مصارف جداگانه را نداشتیم از سازمان ملل متحد به ما وعده هم کرده بود که ما با خانما مکاتب جداگانه میسازیم پانتونای جداگانه میسازیم مصارفش میتیم ولی وعده خود را پوره نکردن ما اقتصاد نداشتیم که این کار را بکنیم حال وعده میده که خانما در رشته تعلیم و همچنان در بخشای طبی صحت و همچنان در بخشای دیگر اجتماعی که اسلام برشان اجازه میده ما متحد هستیم و تمام حقوق آنها و انشاءالله من حیث یک خانم با عزت و با افتخار در جامعه حضور خواهد داشتن و حقوق شرعی خود را تصاحب خواهد کرد همچنان حق میراث خانم ها باید اعاده شد همچنان حق به صورتی که ظلم بالاشون صورت بگیره حق تفریق خانم ها که براشون اعاده شد حق دسترسی خانم ها به عدالت و محکمه است که باید صدایشان شنیده شد همچنین حقوق دیگری بسیار بزرگ که در تمام افغانستان ضایع شده از خانمها یا آنها حقشان خورده شده باید برشان داده شد ما متحد هستیم به همه حقوق خانمها